د قانون قاعده مطابق قریبتن پکارو د رحمت الله سر قریبتن پکارو نو سو اجد چې علامه د تانیس د قریبتن حذف دا د دې له تقریبا علماء او علامه حافظ ابن قیم رحمه الله نورو تقریبا یو دولس زیات لس جوابونه ذکر کړی دي صداغه نګور د علی سوچ ولکوي د رحمت تانیس حقیقی نه دا باران یوې زمکه باندې راوورېدو ناغه کې بازي صفاک او بي قبول کې او ډېر شی واخه او بوټي را زرغون کل ازل پکې دا سه سخت از مکرا اے او بي رئیساره کې د حوض په شکل کې او عاد اصل کې دی یو شخص نوم چې د نوح عليه السلام په پنځم پوش او نسل کې نو بیا د دغه شخص دی ټول اولاد او ټول قوم ته قوم عاد وایي او تفسیر مدارک کې د اخا هم دا ما نام کړي وای اخ القوم وای واحد منهم یود دوینا لکه وای یا اخ العرب ال الواحد منهم یا اخ العرب وای للواحد منهم یو تن دا غوینا را لګل میو عادیانو ته اخاهم ای واحد منهم وګوره چې انتقامي کار روایي کې نو بیا د سره دعوت اډو کوا منو ور نوح علی السلام لوي ته گمراه لاغدا سنوي چې تاسو گمراهان یې زکا دعوت کې کدزان دفاع شروع شي نو اصل مقصد فزه پاتې شي ا د دغه شفقت په بنیاد باندې تا غیر بلې د چې ته خیر خوای لټه اوه خرابای خطب سمې او قائم خرابای او تم خرابې نو ته خیر خوانې پیغمبر قوم ته وی ډیر کړي یی تعداد مو ډیر دی دا د نعمت په تور ذکر کوي ور بی دیني سره عقل الټکی نو دو زمانی حکومتونه او ذهنونه سوی ډېرې دو ته عذاب وای او چې دا آبادی ډېریږي ناغه سره غم دې وي ګردا خوراک او رزق زور کوم دیو جن قوانین جوړ کړي چې را بازي ملکونو کې پابندي ده چې دور بچو نه بسیوانی عدل تب ور سره دا د بی دیني خبره یاد ای وای سمر چې بچی کم وی نو خوشحال وی اچ غن شي نو بیا و خوشحال نی دا ګور عقل الټه شوی دی ادی په لګورای وګوره د دعوت یو اصل دام دی ته چې څه خبره کې نو خلق به په پوهه اګه پوهه د نکل نو غاړه د بندلا ور پوي کړی چې مونږ ته پیغمبر وای چې دا پښلونو سونو خدایان پریزي او د یو الله عبادت او بندګیو کوي او دا مسله قران کې زه په زه راغلي مونږ اصول کې ذکر کړي مو آیاتونه ځان سره ولیکي سوره بنی اسرائیل آیات 13 سل وختم سوره صافات کې راځي پنځم دیر شم کې د مشرکان او جګړې د الله په توحید خالص کې وي ادام د هغه آیاتونو نه دی چې رب وای په شرک اس قسم دلیل نشتا نو کچا د ځان د دروغ کتابونه لیکلی او د دروغ خبرې کوي د شرک د اثبات لپاره قران غټول ختم کې ورسلطان نکره دا اپسیاق د نفی کرالا امنم د عموم د پاره پسې واکو او نو اغی مومنان اچھا سر سو ګدین راوی کی کوي ولا وخت دی یا بای اله خرافه سي دی یا بای سوک چا سرو دی اے تسل ګوره ګور دا د مجلس آداب نه خلاف کار دی یا بای کم از کم بچي د مجلس آداب زده کوي زموږ د چا شرمول مقصد نه چې تاسو ټول ورته ول आवाज نشم ورکوله یا بای مشهور خبر د دیر مشهور مفتی دی نه بای امو سره سبق کول کې موږ نه مخ کې مو غواړه سبق نه وي مفتی مجيب الرحمن صاحب وې دې مفتی مفتی رشید احمد صاحب سره ناس کو هغه د ګيري د پرې خودو ذکر کولو بیا بي ګيري تاسو دا غلو قتل وای مفتی صاحب ډیر سخت راټول خو شي په خبره باندې مقصد مې دا دی چې دا ود په کې څه شي راویښ تاسو هغه مې داسې نه ویلي چې صرف خپل مرګري له نظر وګوره چې پر هغه ته ور خپل مرګري راوي خوي پاپورې دې ځکه مالم غوګ نه نيسي خو خوب درنه ورکی پاپورې دې مال خو یې سم غوږ نشته خو چې سترګه در نه پټه نه کی او وی پلار بچی ګوتری چې زه وی یو کوم تاسو بچان ټو کای چاټ خو به یې چې سم غیا مې را ټول کای نه وی نه کولو وی خنه کوي خنور نه بل کېږي دا زمام نه منې خو پنور بناسي نو دا او د مالم غوږ نه نشي خو ګوره خوب درنو نه کی هغه سړی په ډېر بهادری چې غوږی قران لم نه خو دې د نستر کا پټه نه کې دې کې دې کې مو خیر ده اته کله خو وسو کو باسي ګناګارېږي او کده در نه خوب کو ګناګار بشي ګوره موږ لا ناس نه دې دې پکې بیا ودی دا باندې اصل کې دا شي ګوره تاسو له ساري ځنې وخرټنه درکم د خوب وخت کې ود کېږي نه ساری موږ وختي موضوع کو چې تاسو په دې نیت خوب وکړئ چې درس کې نه درځي د شپې سره تراویح پسې سمدستي و دشي په دې نیت چې درس پي ناغه وخت کې ناشې یو دی وخت بیا شي او دا د سعودي حکومت په ځمکه باندې دي د تبوک او د مدینه منورې په منځ کې دي مدائن صالح باندې مشهور دي او لوی تاریخي ځایونه دي امو ورته لاړو کټول او رز ګرځي کورونه بخلاص نکي غرونه تراشلي اپاغه کې سو سو کمرې جوړې کړي په کمره کې دنه کمره دا اکمال دا دې ګور غټه چتراشه نو کله سړی نه کته زی کله ته برزي نو داسې غټه تراشه لیو توګلې دا چې داسې په پلستر نیغ نه موږ سره باندې ټیکداران لړ تایي مو په پلستر داسې نیغ نشو کولای چت داسې د لټر د چت نه زیات هموار داسې کانه تراشل سخ کانه دی چې بالکل لکه د تلی پشان چت هموار دی دیوالونه هموار دي باغې کې د مارغانو شکلونه هم جوړ کړي عام د دغه کانه نه دي سلګوري دي چې بار نه جوړ کړي نو چې لاړ شي عقل د سړي حیران شي چې الله دې ته څومره هنر ورکړو نن تاسو ګورئ څومره اسباب دي اچھا ته یو سورنګ په غر کیو کې نو خلک وایي سورنګ یې کړي خلک یې تماشې لسی دا په زورګونو کورونه دي اذان ته اسمبلی حالم جوړ کړي چې هغه کې بدای د جرګې د فار جمع کېدل تاسو په خو کورونه قبرونه جوړ کړي نو پاغه چې کانه کې دې لکه په منګي چې برغول کې دې د کانه کې قبرونه جوړ کړی نو دا سلوی هو نرمن قوم دې دا دې ته مدائن صالح وای دا د سعودي حکومت پزم کړي او سو سو کیلومتر د مدینه منورې لری دي دا الله حبیب چې تبوک لتلو نو پدای ته ریدو او صحابه ته وی تیز پتیر شي خپل په سر مبارک صادر واچولو او اوخه اوخه تیزه کپ تیزی سره تیر شو او په جړا جړا تیر شي چې ګوره دا څومره هنرمن قوم او چې دا الله دین نه منلو نو الله تبا کړی وی را لېګلې میو سمودیانو ته اخاهم صالحا اګوره قران د ټولو پیغمبرانو دعوت یو شان په ذکر کوي وای خبره د دین رسول لیدانه چې ته بس ناشنا ناشنا خبرې کې اپاره کې نقطې وي او پاره کې باجی بجیب دقایق وي مساله د دین رسول دی په ساده او الفاظو کې ورته ټول پیغمبرانو دعوت او شان ته ګره د قتل نسبت ټول توکو عالم کې قتل کون کې یو کسو او د نور قوم په رضا وا کله ګنا یو کوي خود نور ټول کلی مشوره د ور سره د ټول په ګنا کې شریک وي دیو جن په یو یو نه حق قتل کې وسمر سمر خلق پرز د قیامت گرفتار وي کله ګره حکومتونه وی لاس کی قوت وی او پورا په سوچ فکر او مشورې نه حق قتلونه کیږي نو دا ټول حکومت او مشران کشران په دې کې پرز د قیامت گرفتار وي ورو خیو کس قتل کړي خود نور ور سره مشوره دا اقر په معنا د قتل نه چې څوک د خیر لټي وير دا هما تنګي لړکی دغه رستو بیا چې سمجراشي نو بیا دعاګانې کوي لکه باز استاد وی طالب به ځای نه پریزي بیکار نه پریزي په ار خبر زور نه ور کوي دا خو کچ دی ماغ دی دی وې دا مې تنګي ورستو چې سمجراشي دغه شان د الله حبيب د بدر هغه مقتولین او کافر سره خبرې کړې وي اې دا الله حبيب حکم کړو دیو سلی رشتو لاشونو مبارکه نه التا بدر کې کوی دی اوس پیغی بیت الخلا جوړ کړي امون سره ساجان والله دی بخیو صفات دی نو مرګورو پکې او داس مات ناغه تاسو ګوي دا ولې ویل تا ابو جهل دی خخريوارو غزم پرځم او څه دې دا د لوس موږ ورته دی عمر کې او تعمیر کېږي بدر کې ناغه شاړ ماړ پراتو په خواجه بدر لاړې نو قبرستان ته نه پرې دیوار اوس د احد د شهدا او غون په ورته داسې جالونه جوړ کړ نو هر سړی په کلار باندې خ سلام کول شي او قبرستان ښکاری اوس خو بدر کله دی دا غکلی مردگان مسلمانان په دغه قبرستان کې دفن کی او هغه شهدا سوار لس دو هدم دلته سری دفن دي سلیریش غټ غټ کافر مبارک وی دا د شاړ کوی له غرزوي دی شاړ کوی ته وغورځوي آی عالم ذکر کولو ویرزم چې لار شم نو هغه باترومونو کې او دس ماتو ودا سي معلومي کې لکه ابو جهل د پاسه کو وخت نه دی دا ابو جهل په دغه کویا کوی کې دی درې مرس چې شوا د الله حبيب درې رضی صاحب او دی خپل کفر د خپل پیغمبر خاون نه پټ ساتلو ایتا پتا نو مگر په دغه رس پتو لګیدا وګوره قران دو مسلې ذکر کی انبیا حاجت روا مشکل کشانی ګوره چې الله او نغواړي نو خپل بیبي تم هدایت نشي کوله ددا د ابراهيم عليه السلام اولاد کیو مدین خارم د سعودي حکومت پزمک باندې ده دا چې تبوک نمخ کې شنو مدین ده د الله حبيب تبوک پورې لاړ دی دا د الله د حبيب په سفرونو کې په ټول عمر کې لوی سفر دی د تبوک نشیدا تقریبا ساعت سوا یا زر پوری کیلومتر جوړیږي د مدینه منوره نه په تمام عمر کې د الله د حبیب دا وګت سفر دی او را لېګلې ټولې دنیا ته الله دی او وګت سفر یې صرف د تبوک پورې کړي وینیت کې وو کله ګورستا خبره به دو درو کسانو لرسي خو نیت کې ټول دنیا راولا نیت کې څه کاوه ټول دنیا راولا نو دا مدین دی باندې چې عذاب راغله سعودي حکومت دا غالا کې نه کندتار را تاو کړي ا دې نمخ کې بیا بحر قلزم دی بحر قلزم نه چې بحر احمر ورتوي کم سمندر کې چې فرعون سره د فوجونو الله هلاک کړي وي او دغه مدین نمخ کې هغه کویم دی لکه رستو براشی سوره قصص کې ولما ورد ما مدینا د مدینه غکوی اوسم موجود دی خدا دې چې هغه کې وب نشته او سعودي حکومت کوشش کوي چې تاریخي کویانو کې وبر او باسي موږ د بدر په لار لاړو بیر شفا یو کوی دی دای کې مبر وېست هغه وخت کې لکه غونډه وبوي پکې اوس یې څومره غټه ټیګي ور سره جوړ کړې اپټي والا ماشينې پیدا ګولې چې سمو بخورم پکې ډیر غرس چې دا غویو چې الله حبیب وی ما ته بد دی د وبو نه غسل راکوي دغه کوی کې مبره وېست دا کوی بالکل وی خپورې ده د مدین کوی شعیب علی السلام چې وی ګډي وبکړې وی نو د نورو پیغمبرانو کوم وعظ چې ده دا غي په نسبت دي کې ډېری خبرې موجود دي اته تدبر دي ته وای کنه د یو پیغمبر واقعیات سوچو کچې دا سی ویلي قوم سووي پیغمبر سره جواب ورکو چې د قران نه د دعوت طریقه څه کوي یا بس قران تاسو له کنځلو چل نه خو لري ادا مدین یو مرکزی خارو یو خوا بلخوانه به خلق دلته تجارت تراتل نو دای کافر مو اپ پیمانه او تلک نقصان بهم کولو ا دې کې درلوي دعوت کې د درجات او خیال ساته اے کدی یو سړی کافر دی ته ولوي لکتول سم کوا نو کاغه سم کوي نو څه فائدہ بوله قبر کې ورکی ها بھائی یک د کافر لین دین بالکل د شریعت مطابق د اخرت کې څه فائدہ ملاو شي ور اولی دی ایمان مسله وکا او بیا وی فاوف الکیل والمیزان تام د قران د دعوت طریقه د اهم خبره مخکې کا هغه پسې چې دویم نمبر کې احمد نو هغه مخ کې کا نګور په دعوت کې د درجات خیال بې ګورو خيار ډاکټر سوي بیمار ورته لاړې دی وی بیمارې د پاره اج وګوري وې د خدا بل بیماری خطرناک کړ وې ټوخه مخه زکام بکیږي بل نقصان دې دې بل اول علاج کو نو اول علاج د اهم او خطرناکي بیماری وی ور پیغمبر ورته اول توحید بیان کو نو ورپسې وی فاوفل کیل والمیزان نو په دعوت کې د انبیاء د درجات او لحاظ بساتی اصل کې بحث په معنا د کمی راځي وای بحثه حقه اذا نقصه اياه اے دایو سرکش قوم د دای په بحث په کومه طریقه کولو بحث کمی تا وای دای په خو یا تک سنا غسل چې پلار بسو کراتل دی و چې جکسونه غسل دا د کافرو طریقه و اوس مسلمان دا طریقه زده کړي زه په زه ناشته او ټیکسونه علی یو شی به من پرې خو مگر ټیکس به ته اغستو یادای و پلار کې ناشتو نو ډیر کړي ای دا د نعمت په تور وې شو کم دی ډیر شو نو الله وې نعمت ته نو دی وې نعمت ته اما رایات کای کله چوي تاسو قلیلا لک فکثرکم نو ډیر کړی ای تاسو اې دا چا اولاد ډیر دې دا د الله رحم او کرم دې دلته ګوره اشکال دی نو معنا کې دا غي جواب شو اصل کې تعودن د عود نه دی عود وی الرجوع الى الحاله الاولى واپس کېدل حال لومبني تا دا خود شعیب علیہ السلام په حق کې ممکن نه دي ځکه انبیا معصوم دي د وړو ګناهونو نه یا خا یا خامخا واپس کیږي بتا سو زمون په دې دین کې پیغمبر ان په کراو سو تقریبا اوای د نبی ذکر د تقریبا او نور علماء وی عود په معنا د تصویر ده ځکه انبیاء ته چې حکم نشي وي دعوت او تبلیغ نه کوي چې کله ورته وحی وشي پیغمبري ملاو شي نو هغه دعوت پیش کوي نو دا سکوت د نبوت نمخ کې دای وی غنه دا جوړ زمون په دین کې ده نو دا عود د دوی د خیال مطابق ده او لتعودن فی ملتنا نو امام ابن کثیر وای وی الله د دې عذاب دا او ګرځول سخت ګرمي فراله یو ورځ ګرمي وا د ګرمۍ نه سو په هیڅ طریقه بچ کې دې نه شو نو به یو وریز را وست او په دې سور کو د دې د وریز د سوري د لاندې کې ناستل نو دا د شعیب علی السلام خبرې دي د قوم کافر سره د هلاکت نه پس امخې د لتی روزان مشکلاتو کې ما شوي سماع الموتا مسله د فروعي مسائل نه ده نو دومره تعصب د ډله بازی نه پکار چې په فروعي مسله کې د قران او سنت په نصوصو کې بیا سره د ځان تور مور کوي او د ځان پکې تعویلات بعیده کوي بس هو یو فروعي مسله را سرنګ بغم جن شم فقوم کافر باندې ځکه بعضی فروعي مسایلو کې خلق ځان بالکل بی دینه توباس یا خو بس تسلیم کا چې الله حبیب دام کړی او دیم کړی دغه څه فهروان یو ځل یو کس عثمان دی الله دې وبخي مولا نو رفل یدین نور دې کولو وېدا چې رسول الله عليه السلام لاس خزول نو چاولې نو نو دې تر په دې دې جوړ کړ په دې خبره باندې اوس دا چې تعصب او ډلبازي چې ته په شلونو احادیث دومره خاور راړې دا چې پیټه در باندې پروت دی دیو جن علم حدیث په مسان وې یو به طالبانو ذهن هم جوړې دي چې مسله راتله شولې دام ثابت دي دام د دیني سره او دا ته چې شکه دام دار ګور دلته دین کې راغلی مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه واقعا د مشهور او دا د هغه بچی د تکمیلی په ابتدا کې دا یو عربو یو عالم په تکمیله باندې تقریص کړي دای په کې دا خبره من کلکړي وې د دې د والد صاحب خبره مې ډېره زیاته خوښه ده وای مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه به طالبانو لوي ور خپل مذهب احادیثو کې ولټوي چې دا ته سکه دا حدیثو کې شته کنا ټول حدیثو نه به احناف نه جوړه چې تا خپل ثابت کو نورو کې تعویلات کې ورکه طالب لدی وای چې دام شته او دام شه جنگ ختم شو چې تورې دا یو دا او غبل کې د توړ موړو کو ناغه دی اوس نه په جنگونو سکو ای وای دا د دنیا رواج دی او عادت دی چې کله تکلیف رسی کله خوشحالی دا سی ونوی چې دا د الله آزمائش دی اکوسم یو مسلمان وای چې دا خود دنیا او د زمانه عادت ته کله سړی غریب کیږي او کله مالدار کیږي دا خو ګورډه خطرناک خبره ده ګور ایمان او تقوا سره مله رزق ډېرې تاسو ووریدل د کافرم کلار سل پسل شي هغه ته استدراج وي او دې ته برکات وي دغه شان آیاتونه در لسوره مائده کې تیر شو شپک شپیتم آیات لیکي افا امن اهل القرى وګوره دا یو مسله و مخکې اصولو کې در لته روا اې د نیکو دنیوي بدلی او د ګناهونو دنیوي سزاګانې وي دیوانه کتاب لیکل دی علامه حافظ ابن قیم رحم الله او تابی رحمت الله علیه یو کتاب د کزان نمو پیدا کونو مې جزاء الاعمال د هر نیکي دنیوي فائدہ وي ور ایمان دې روړې او تقوا د آخرت لپاره دا خو په ایمان او تقوا برکات الله رولېږي هر سکه در ته خیر او برکت واچولو اې دې په لوري هر چا لوي وای ګور دې زمکه می میراث کې درکا تا نه مخ کې څه خلق او ګور د نوح علی السلام قوم رانی ولې او عادیان سمودیان رانی ولې تم گناهونه کې نو ته دا سوچ نه کې چې مخ کې رانی ولې چرته مارو ننسی آیات لوی دې عبرت آیات ته وای تا نمخ کې څه خلقو ور ظلمونه کول دین پورې خنداګان کول تاله تنن کسی او کہانه یو عبرتونه جوړ کړی دي سوچ کا وت چرت چاله عبرت جوړ نشي او چون کې دا ډېر دې عبرت آیات دې ای هر چاته وی بادشاہ لوی ګور تا نه مخ کې د کرسۍ د مشرۍ باندې سمره خلق ناستو تو ګور هغه څه شول او هغه یې سکړی او سور سره شول نو چاته تا سره ګوره هغه غوند کارو نشي هر چاته وی ګور ستا د کور او د زمکا او استاد دی دنیا تا نمخ کې بل سو کلا مالک جوړ کړو هغه سوشو چرته لاړو تو ګور د ظالمانو انجام سوشو اسنه تم داسي انجام دي خراب نشي ګور داسي مضمون په سوره طه کې مراغله غړو آیاتونو کې یو سره پښتم آیات ځان سره ولیکئ او سوره احقاف پنځشتم او وشتم آیات لیکي سوره سبا آیات لیکي پنځم سلوختم سوره ملک آیات ده تلسم سوره حج آیات ده پنځم سلوختم او شپږ سلوختم او سوره انعام کې در لسم آیات تیر شو اے اول چې دعوت ورته پیش شو نو د انکار کو نو بیا ورته توفیق ملاو نشو بما کذبوا من قبل اے اول زل چې دای ته دعوت رو رسیدو نو دای اغرت کو نو بیا ورته توفیق ملاو نشو وای فرعون با خلق لګره رست براشی قران کې خلق له زخدما انا ربکم الاعلى اجي موسی عليه السلام با هم صبر خو اغه نه یو غټ مار جوړ شو د پر به منډه کې نو دنه ولیر او دس مات شو دوی دا نه په مصیبت واوري یو په خلق لواب چې خدای په بل په لو سو دس نه را ټینګي دیو ځکه وای نره مار دی او بل ځکه صوبان وای غټ مار تا نو ظاهرا ادوارو آیاتونو کې اشکال له د سوره نمل آیات د لسم او د سوره قصص آیات د یو دیرشم چې هغه کې ورته جان نون ویلي عدل تور ته صوبان مبین وای نو یو جواب د اشکال دار اے په منډه او حرکت کې د نری مار غونټیو او په بدن کې د صعبان غونټیو یو قسمه تشبیه ده بدن کې خو غټو خو په منډه او حرکت کې د وړو کې مار غونته او ځکه غټ شې ډېر حرکت نشي کولای او منډه نشي واله نو دا مار او غټ خو په حرکت او منډو کې د وړو کې غونته او دغه شان جواب امام بغوی په معالم التنزیل کې کړي او دغه شان تفسیر روح المانی ذکر کړي دویم جواب دا دی امام روح المانی وای وای ګور کوم ځای کې چې جان نن وای هغه جدا واقعا ده او کوم ځای کې چې صوبان مبین وای دا جدا واقعا ده تدبیق له خواله ضرورت چې کې څه واقعا یا وای دای په فرمایل سمره سړی کمزور وی ای سمره کمزوري وینو خبره را عاجزی لوی بادشاہی دا خود کافر مخ کی چې د سمره ځان لوی کو نو دا بهتره خبره ده څه پوه شوي په خبره د مؤمن مخ کې عاجزیو کا د کافر روان دی بسی اوبای یو صحابي میدان تر وته او یو عجیب انداز کې روانو شعرونه وي د الله حبیب دا ګرځیدل الله نه خوخی خودل ته خوخی ځکه دې کافر لزور خی کافر لچ سمره د ځان غټ کو نو خبره ده نو پوه شوې په دې وای د پندای شیخ رحمت الله علیه بیمار یو شاګرد یې زور تر هسپتال کې نو خلک به تپوس لرات لو مالې دو قسم خلک می تپوس لرازي څوک می شاګردان دی او مرګري دی خپکی او اسم مخالفین راځي ګوري می دې بڑکیږي کسې کیږي نو ما مخ کې نه پویا وا نو ما ولوي شي جی پلانې شاګرد را روان دی نو بس پروت نو هغه به تاسو کو به خیر وی بیا به ولوي چې غفلانې مخالفینو کې هغه تاسو لرا روان دی نو زر پکې ناشتو پروت نه وسو کې بنا ساغ ورته څنګه وی وبرې کومره د ویلا شو بس خیم زر دروز درس شروع کو وی کوي خبر راځي نو دا طریقې در لوخه دشمن تزان غټ کا لکه اپتیرو ده لکه نو یو سړی باز ساتل او چخکار به کو نو چې خې پرورش کو نو چې پرې به خود کور چرګوډي به دی وای او د کور چرګوډي را دي مسلمان لا تکړه دی او یو غریب مولا طالب غریب را په مخ کړي ا کفار او تملا ماتا دا هی وی اجر خو معمولی خبره ده زم مقربین په خپل دربار کې جوړوم خود موسی علیہ السلام نه مخلاص کړي نور خو حل نه وکړه چې تاسو له صفات رزق خدای توب دا وکم ادای چې راشي زما او دسن راټینګي بعض انواع او اقسام د جادو داسې دي چې دا غي سه حقیقت ني خو بعض لره حقیقت شتا لکه ګور لعین لبید ابن عاصم یهودی پر رسول الله علیه السلام جادو کړو نو چې حقیقت نه وي د الله حبیب باندې د نبوت نه بغیر د نبوت نه بغیر دنیوي کارونو کې اثر راغلو دنیوي کار به کړو وې نه مې کړې او نه به وکړې وې دا مې کړې دې وګوره معتزله انکار کوي چې په نبی باندې جادو نکېږي او موجوده دور منکرین حدیث هم په پیغمبرانو جادو نه مني او خاص کر په نبی علیہ السلام وجه سره ورته خبري بنیاد معلومه وای د جادو دا حدیث په بخاری کې راغلی ناغی وای دا خود مسلمانانو اصل بنیادی سرمایه را راشه په دې اعتراض وکا بنیاد رو باسی سپوی په بخاری اعتراض کوي دا اعتراض د معتزله او طریقه وا چې ګوره صحیح حدیث د بخاری شریف ته ویل دي چې دا درست نه ده نو منکرین حدیث هم ګور دی وی په نبی جادو نه دی شوی مقصد پکې بخاری بدنامول دي چې مسلمانانو هغه بنیادی سرمایه سو کی اغا اغه باندې عیب لګئی ای بازی وای رسین تیرې کې او امساګانې مخړې علماء لیکلی دا خبره غره نه ده اے رسای پاتې شو امسا پاتې شو خداغه نه د سحر اثر خړو ځان پوي کوي په خبره بعض مفسرین وای تلقف د دې هغه رسې او امساګانې بلواړې تیرې کې خو محققین علما وی غره کول دار رسې تشپړې پاتې شو او تش لرګې پاتې شو حکم حرکت د جادو د وجن کولو هغه ته وخړو لکه سوره طه کې راځي آیات دي کې یو کمو یایم تلقف ما صنعوا او ګرځي دلی و غي ذلیل او رسوا اے فرعون سره د فوجونو د ټول قوم راغله او موسی علی السلام اورور دواړه اوازې دي خدا الله مدد راغې او ټول حکومت ورسره پرزولو ټول رسوا او ذلیل شول اجادو ګرو اول نه مشوره کړې و نو موسی علیہ السلام ورته وای وای خبر راک کز در باندې غالب شو ایمان براړي اتبدا گواہی کې چې راما کم دین روړې دا حق دی نو جادوګر مشروي زبدا سي جادو سبا پیش کوم چې پاغه به جادو غالب کیږي نا او قسم په الله کرا باندې غالب شنو زب پتا ایمان روړم یو مو خو ایمان دې د پاره نه دروړې چې دې نیمګړي دنیا کې دیو مو خو ایمان وروړې رب ته واپس کیو د لاس خپونه خو هغه سو کېریږي چې دنیا کې پاتې کې دل غواړي مونږ نه یریګو اے چلاړ شو الله ته بس نه خوړو چې الله لاس ور استاد دین بارک مان کټ شوه اخ په استاد دین بارک کټ کړي وا ور حقیقت په جندل چې د دشمنی مون سره دی ایمان د وجنه دا ادا در تمخ کې تیر شول د هر کافر د مؤمن سره دشمنی د ایمان د وجنه دا دا ګوره د بيدینو خلکو کار یو افغانستان غرونو کې شو دا روس او امریکا ورته ذکرال وګوره د یو کافر چې ایمان د وجه نه جنگ دی نو کې چا کې چې ایمان دې سره جنگ دی کنه اگر کاغه مشرک کې د مسلمانانو سره جنگ دی خو د مغرب والو باندې لازم دي چې د مسلمانانو جانی او مالی تعاون کی د کجنګ چا سره دی اې د غن ورونو یو پټه او پاغه پټی د چا جنگ نه ټول سره جنگ دی یو سره جنگ دی ایمان زموږ د ایمان والو یو شی دی نو د کافر چې کمزې کې مسلمان سره جنگ وی هر چا کې چې ایمان بي دی وای ما سره جنگ دی کده د مال ته ضرورت راځي او جان ته ضرورت راځي اخو کې کو نو دا به د الله د دین نه خوب کړي اګوره د الله کله رحم او کرم وشي نو په لک سات کې سړی جنت ته وردن نشي کله سړی شپې تا او تیا کال ټکری وای خو منزل مقصود ته نه رسیږي ور ساری کافر راغلی غرمه د پیغمبر مقابله لولاړ دی او ماسپخین ایمان روړ او ما زیګر په جنت کې ګرځي څومره پلند لار جنت ته ورسېدل